بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر في الحجر الاسود دا کتاب الحج شروع دی او په دې کې باب نمبر 50 حدیث نمبر 1597 د حجر اسود باره کې امام بخاری دلته دا روایت د عمر ابن خطاب ذکر کړی دی چې حضرت عمر ابن خطاب دا غسرہ خطاب کړی دی دا جری اسود دا د کعبه په دی یو ګټ کې لګیدلې دی کم چې هغه مشرقي ګټ دی د کعبه چې کم دا دو ګټونه دی نو دیتا په احادیثو کې یمانی ګټونه وي رکنین یمانیین ته وي ځکه دا د یمن طرف ته دي او کم چې د حتیم طرف ته دا دوه ګټه دي نو بعضې دوانو ته شامی ګټونه وي او بعضو یو ته شامی ګټ وي بل ته عراقي وي ځکه شام او عراق دوانه یو طرف ته دي خد حجر اسود باره کی په نورو روایتو کې راځي چې دا د د جنت ګټه ده او دا رنګ دا چې راغلی و دا سپینه و او د انسانانو ګناهونو دا تور کړی ده او داسې بعضې نور روایات د حدیث نورو کتابونو کې نقل کیږي خو هغه چونکه د امام بخاری د د د شرایطو مطابق نه دي نو د دې وجنه امام بخاری هغه روایت هغه ندی راوړي باب ما ذکر فی الحجر الاسود د تورې ګټې متعلق سره روایت راغلی دی حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش سفيان مراد سوري دی عن ابراهيم ابراهيم نخعينا عن عابس بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود عمر رضی الله تعالی عنہ اغراغه حجر اسود لا فقبله نو حجر اسود خکل ک د حجر اسود متعلق چې کوم روایت دي نو مخکې را روان دي چې حجر اسود د دې باب کې د دې خکلول په دې باندې لاس راخکل نو سلور طریقې او سلور کیفیتونه هغه به منګه نقل کو مخکې روایت را روان دي فقبله نو حضرت عمر حجر اسود خکل ک فقال وی ویلی انی عالم انک حجر ما ته پته دا چې ته یو غټی لا تضر ولا تنفع نه د چانه zarar د فکولی شي ولا تنفع او نه چاله فائدہ رسولی شي ولولا انی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې نه چاله فائدہ ور کولې شي نه د چا نه zarar او تکلیف د فکولې شي نو خلوم دی ولی پتا کې څه کمال دی او کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا په خلولو نه ویلې دلې ما قبلتک نو ما به ته نه وې ښکل کړې مطلب دا دی د رسول الله د اتباع د وجنه او داغه د تابعداري د وجنه تا ښکلو ما ورنه پتا کی نور څه فائدہ اغشته دی نه په دې روایت کې سو خبرې دی یو خدا چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره دا ولې کړې و نو محدثین ذکر کوي شارحین فتح الباری کې ابن حجر هم دې ځای کې ذکر کړی دی او دارنګي عمدۃ القاری کې بدر الدین عینی چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره د دې وجه نه کړې و ځکه عرب د د بت پرستینا لګه زمانہ شوی و چې د د بت پرستینا روختیو د جهالت ناغي روختیو نو شاید چې د چا ذهن کې دا راغلی وي چې په بت پرستی کې سو په بت پرستی کې هم د دغه غټو عبادتو د غټو د بوتانو عبادتو او غټو ته سجدي کولو نو حجر اسود خو هم یو غټه ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ د دې وجنا چرته جاهلان اغي چرته دا سوچونه کی چي حجر اسود ښکلول يا په دې لاس راښکل يا دې ته استلام، اشاره د لرې نه کول، نو دا چرته د هغه ګټو هغه تعظيم د هغه باب نه ني، څنګ چي به عربو په زمانه د جاهليت کي کوو يا لکه نن چي هندوان يې څنګه کوي، نو عمر رضي الله تعالی عنه د هغوی د هغه وهم او د هغوی د هغه شبهې د زایله کولو لپاره حضرت عمر دا خبره کړې ده په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې یو عالم هغه له پکار دی چې یو خبره د هغې نه د خلکو عقیدي د هغې د خرابېدو د هغې امکاني پکار دا ده چې یو عالم دی یو خبرې وضاحت وکړي خبره داسې نیمګړې نه پریدي وضاحت وکړي چیرې د شریعت په دې کار باندې منګه دا عمل کوو نو د هغې شاته دغه وجه ده نه کې په دې کې د چا ذهن ته دا راشي چیرې دا د شرک او یا د بدعت طرف ته غلاره کولاویږي نه چې یو عمل د شریعت نه ثابت دی نو دا منګه د رسول الله د اتباع د وجه نه کو د دې وجه نه چې د خلکو نظریات او د خلکو عقیدی هغه خرابې نشي بل دا په دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې په امور د دین کې به ته د شارع تابعداري او داغه مکمل تاب تابعداري بکې اگر که ظاهر باندې تا ته د یو سیز داغه حکمت او علت هغه تا تخکاری او کنه حجر اسود یو غټه ده نه چاله فائدہ ورکولی شي او نه چانه نقصان د فکولی شي خو لیکن د شارع د اتباع د وجنا منګه غ کار کو نو دی وجنا ک شریعت اغینه یو عمل ثابتي د قران او د حدیث نه د صحیح حدیث نه یو عمل ثابتي نو منګ به صرف د شارع د اتباع د وجنا غ عمل کو په ظاهره ک منګ ته داغه غ حکمت او علت هغه پته لګي او ک پته راته نه لګي بل دا کم خلک چې هغه دا وایي چې یرا مړی اوري څنګه اوري دلیل څه دی قران خو وی چې نه اوري وی ولی مړو سره چې مړو ته چې سلام کیږي السلام علیکم یا اهل القبور نو آیا چا سره خطاب کول دا د دې خبرې دلیل دی، دا مستلزم دی سماع له، مستلزم دی اورېدو له، یعنې ته هغه سره خطاب کې نو ضروري خو نه ده چې مړی دې اوري، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حجر اسود سره خبرې کړي دي، نو آیا ته به دام وې چې حجر اسود هم اوري؟ بدعتیان دا غي نه خو دا خبرم بعید نه ده که چرته د د چرته د مشایخ قول ته مخه تراغه او پای کې لیکلي چې او حجر اسود اوري نو کې دې شي هغه دام وي چې حجر اسود اوري ځکه د مړو د اوریدو عقیدم پایم ای سره دلیل شته دی نه خو به صرف دغه د چیرې موږ د مشایخو نه اوریدلې دي نو حضرت عمر د د ګټې سره خبرې کړې دي نبی علی السلام د ګوتې سره خبرې کړې دي دارنګي شاعران د عربو وبالله یا زب یا زبیات القاع قلنا لنا چې الیلا من کن ام لیلا من ال د هغه شعر کې راځي چې هغه د د اوسو سره د ځنګل د اوسو سره هغه خطاب کړي دي نو دا د د عربو دای په کلام کې هغه راځي چې هغه د داسې سيزونو سره هم ای کلام کوي چې پای کې د اوریدو صلاحیت نه یا مثلا شاعر په خپل اشعارو کې د خپل محبوب سره کلام کوي حالانکه هغه محبوب هغه نه اوري نو دارنګي حضرت عمر هم دغه سی هغه خطاب کړي دي نو ضروری نه ده چې ته د مړو د پاره علیکم یا د علیکا صيغه استعمالي او پای کې مړي دي خامخا ووري او دغه د پاره ته د داسي خبرو نه استدلال کې شیعه وی ولې نه حجر اسود فائدم ورکولی شي او دارنګ نقصان هم د فکولی شي څنګه د علی رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي مستدرک کې حاکم روایت ذکر کړي دی چې علی رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عمر دا خبره وکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې حجر اسود فائدم ور کولی شي او نقصان هم دفع کولی شي عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې دا څنګه نو وی ویلی چې الله کله انسانانو روحونه دا پیدا کړل نو حجر اسود دیل هم خلو ورکړه او دارنګ دیل سترګي ورکړي او په دې خله کې ول یو صحیفه ورکړه او وی ویلې چې چا ستا حق ادا ک نو پورز د قیامت له سفارش کوو چې چا ستا حق ادا نک نو پاغه باندې شکایت کوه نو وګوره اجر اسود فائده هم ورکي او نقصان هم دفع کوي لومبه خدا خبره ده چې دا روایت د حدیث په معتبر کتابونو کې نشتا مستدرک کې دی مستدرک کې تقریبا یو سلس یوې سره روایت یو سلس تقریبا 1 تهایی دا روایت د دې بالکل سندن هغه ټیک دی او هغه صحیح دی حاکم خپل محدثینو کی یو لوی نوم دی خو لیکن داغه دی کتاب کم از کم لکه دا دو برخی او دا دو ایسی دسی اوایا 66 فیصد یا 70 فیصد کتاب د دا هغه روایات دی چې پاغي باندې ته داسې پړندو سترګو اعتماد او عمل نشي کولای په درس کې چې من کله د سوره بقره آیت نمبر 37 د لاندې د عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم په روایت باندې چې ولولا ولولا خلقتک نو ما خلقت ولولا محمد ما خلقتک که محمد نه وې نو ما به ته نه پیدا کړې چې آدم علی السلام ته الله ویلی نو په هغه روایت کې چې منګه د مستدرک پاغي باندې کلام کو نو منګه دا وایو چې شاه عبد العزيز هغه لیکلي دي په بستان المحدثین کې داغه چې کوم په اصول حدیث باندې رساله ده پای کې هغه لیکلي دي او دارنګ نور علما هم ذکر کړی دي چې یو سړی هغه د مستدرک روایت ګوري نو پای باندې چې د زهبي کم احکام دي کم چې هغه په هر روایت باندې حکم لګولې دی په تلخیص کې ځکه دی عام طور باندې مستدرک د زهبی دغه تحکیم سره چاپ کیږي چې هغه ته تلخیص المستدرک وي نو چې په تلخیص کې امام زهبی د مستدرک پر روایتو باندې څه حکم لګولې په کار دادا چې ته د مستدرک سره دغه مطالعه یوځیو کی نو پای کی امام زهبی هغه په هغه یو یو روایت باندې هغه بحث کړی دی نو یو خدا روایت په مستدرک کې دی یو خبره ده دویمه خبره ده یعنی د حدیث په هغه ابتدایي او معتبرو کتابونو کې نشتا او امام حاکم په 405 هجری کې هغه وفات دی دویمه ده چه د حجر اسود چه دا کومه فائده او نقصان خبره ده ددی تعلق د قیامت سره دی په قیامت کی خو به ځمکه هم په تا باندې ګواهی کوي دارنګه په قیامت کی خو ډیرې ګوايانې بکیږي حضرت عمر چې کوم خبره کوي د د ګټې د فائدې او د نقصان دا په دنیا کې خبره ده دنیا دارالعمل دی دارالابتلا ده دا چې په دې ځکه یو سړی له نه فائدہ ورکول شي او نه ته نقصان د فکول شي بل خبره دا چې د دې په سند کې کله چې په محدثین لکه عمدۃ القاری کې عینی چې کله دا روایت ذکر کی نو هغه وی پدی کې ابو هارون عمر ابن جوین دی او هو ضعیف او هغه ضعیف دی نو هغه در له دومره اشاره درکړه چې دا ضعیف دی اوس د دې راوی د احوال داته د محدثین او د جرح او د تعدیل د علماو دای په کتابونو کې وګوره نو علما د د باره کې وی کان خارجیا ثم تحول شیعیا د د اول خارجیو د خوارجو نو بیا رستو د شیعت تروخته دی او شیعه مذهب هغه اختیار کړی دی ابن حجر په خپل کتابونو کې هغه لیکي درې فتوی په هغه کوي متروکن ومنهم من کذبه بعضو د تکذیب کړي دي او بعضو لکه د ته کذاب ویلي دي د ته نسبت د د دروغو کړي دي چې دا کذاب دي او شیعی شیعه دي او امام زهبیم د د باره کې وی چې متروک الحدیث متروکن متروک دي نو داسي يو روايت چي پاي کي لکه داسي شيعه راوي، متروک الحديث راوي، کذاب راوي او يو سړی د هغي په بنياد ځکه د شيعو داي په په ټول دين کي توحيد نشته ټول به شرک دی د هغي ته وګوره د د لاس د پنجو نه راوالي او په محرم کي چي هغي دا کم شرکيات شرکيه ناري یا علی او یا حسین او یا او دا ټول دارنګي امامانو له د حلال او د حرامو اختیار ورکړي دي نو دا دغی ټول د شرکیه نظریات دي او دا ټول ټول دیني د بدعاتو نه ډک دي بعض خلک وایي یو منګړت روایت یې جوړ کړی دی وایي که په ګټه دي یقین راغی چې دا هم دله فایده او نقصان درکولی شي نو هغه به هم دله درکړي و ته وایه ته په تا او په د مکې په مشرک کې فرق څه دی خو د هغه هم په ګټه یقین راغلی و دا ټول غلط نظریات دي او دا ټول غلطې خبرې دي. حجر اسود د دینه طواف شروع کیږي او په دی باندې طواف ختميږي څنګه چې په مخ کې ابوابو کې اگر روان دي باب اغلاق البيت ويصلي في اي نواحي البيت شاء په دی باب کې امام بخاري دو خبرې ذکر کوي یو خو اغلاق البيت چې د الله کور کچرتا انتظامی تور باندې یعنی چې کله ضرورت وي نو د الله د کور بندول هغه ته کول شي په دې کې امام بخاری د یو وهم داغي دفهم کوي چې قران وایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه چې دا هغه چانه غټ ظالم نشتا سوره بقره کې وایي دا هغه چانه غټ ظالم نشته چې خلک د الله د جمعاتونو نه منې کوي نو دا جماعت ته چې دا تالی لګیدلی دي او د جماعت دروازې بنو دا هم د جماعت نه منې کول شو نو امام بخاری وی چې نه کله کله که یو خبره داسي انتظامی تور باندې او د جماعت د مصلحت په تور باندې یا د حالاتو د وجې نه که ته جماعت ته وری را بند کی هغه ته تاله ولګي نو خیر دی دا جواز لري او کچرتا داغي ضرورت نه مثلا داسې یو علاقه وي داسې یو ملک وي چې پای کې د جمعات غ احترام په یو صورت باندې پای کې څه فرق ناراضي نو کال ته د جمعات دروازه نه بندې نو هم جایز ده او په بیت الله کې نفل کول چې په کم ګټ کې بنده کولی شي کولی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پای کې دانشته چې تب کم دیوال ته مخ کې بلکې پای کې هر طرف ته مخ کولی شي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم البيت هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله ته رادن نشو و اسامه ابن زید و بلال وعثمان بن طلحه او اسامه ابن زید مو سره او بلال مو سره او عثمان ابن طلحه ځکه د ده سره د بیت الله او د کعبې چابي وه او د دې خاندان سره وه مخکې دا روایت تیر شوی مو فاغلقوا علیهم نو دی هغه دروازه دارا بند کړه بهر چې کوم خلک ولاړو نو پای باندې هغه دروازه غیر بند کړه امام بخاری د دینه د باب غ استدلال کړي دي فلما فتحو هر کله چې دی دا دروازه کولاو کړه نو ابن عمر وای چې دا روایت د ابن عمر نه دی نو ابن عمر وای چې كنت اول من ولجا ابن عمر اصل کې ډیر شدید الاتباع انسان دی د پیغمبر د یمن طرف ته چې دا کمی دوه ستنی دي ځکه بیت الله کی شپږ ستنی دي نو د دې دوه ستنو ترمنځ د دوه ستنو ترمنځ چې پای کی لکه درې ستنی هغه مخ کی دي درې ستنی هغه شاته دي نو نبی علیہ الصلات والسلام د دوه ستنو منځ کې ولاړو خو یو طرف ته تی دوه ستنی وي او بل طرف ته تی یو ستنه وا او درې ستنی هغه تی شاته وي د روایتو نه هم دغه معلومیږي مخکي بل روایت کې براشي پدې کې بلال وی حضرت ابن عمر ته چې نبی له صلوات والسلام پدې کې مونږ کړي دي خو مخکې روایت کې براشي عبد الله ابن عباس وی چې نبی له صلوات والسلام مونږ نه دی کړي دراصل ابن عباس دا خبره د د بلال نه ځکه بلال عینی شاهد دی د نبی علی سلام سره دن نه دی دی اسامه دی عثمان ابن طلحه دی دغه صحابه سره دی ابن عباس په خپل بیت الله ته نه دی دن نشوي ابن عباس اصل کې دا خبره د اسامه نه اوریدلې و او اسامه هغه په دغه وخت کي چي نبي عليه الصلاة والسلام هغه ليږه نو هغه د هغه د اوبو پسې تللی دی رواياتو نه پته لګي بلال لیدلی او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پای کې مونږ کړي دي نو بلال مثبت ته هغه د یو خبره اثبات کوي نو داغه خبره په دغه اعتبار باندې هغه راجحه ده باب الصلاه فی الكعبه په کعبه کې د نمونز کول په دې کې امام بخاري دا ذکر کوي چې په کعبه کې یو سړی فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل دا هر څه کولی شي. امام مالک رحمه الله هغه دا وایي چې نه په کعبه کې نوافل ته کولی شي او په کعبه کې فرایض ته نشي کولی. نو امام بخاری وی چې نه په کعبه کې هر قسم منځ هغه کې دی شي حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبه عبد الله ابن عمر کله چې باغ کعبه ترادن نشو نو مشا قبل الوجه نو دی به داسې په خپل کعبه ته چې بدن نشو نو دی به په مخه باندې ته یعنی نیخ په نیغه به ته حين يدخل کله چې بده په دروازه دن نشو ويجعل الباب قبل الز... قبل الظهر او دروازه د کعبه به د ځان نشاته پرې خدا یعنی هغه ته به شاوه اوس چونکه دی د نبی له صلوات و سلام غ عمل تا ته واضح کړي د کعبه دروازه به د شاته وا او دی به نیغ لاړ داسې مخې ته مخامخ چې کوم دیوال دی د د کعبې دروازې ته ابل سیډ ته یمشي نو دی به روانو دی به ته حتی یکون بینه و بین الجدار الذي تر دې چې وبا د د او د دیوال منس کی یعنی کم چې د د بیت الله د دروازې مخامخ غبل دیوال دی دی ته بالکل مقابل، نو د هغه دېوال او د ده تر منځه به، کوم چې قبل وجهه د ده مخې ته به وو، قریبا من ثلاث اذرع، داسې د درېیو ګزو فاصله به وه، شریعت کې چې کوم دا ذراع دی، نو دا د دې ګوتو د سرونو نه تر د لاس د دې څنګله پورې، نو د دې وجې نه درې لاسه د شریعت دا غز هم دومره دی نو چې داسې درې لاسه او درې غزه فاصله د دو د دیوال ترمنځ به و نو فیصلی منځ به الته کو یتوخ المکان الذي او ابن عمر به قص کو د اغزه خ اخبره بلال چې د بلال خبر ورکړیو چې نبی له صلوات والسلام منځ په دې ځای کې کړی دی خو وليس علی احد خو نشته دی په یو تن باندې باک ان یصلیا یعنی دا خو ابن عمر چونکی شدید الاتباع انسان دی د پیغمبر نو بعینه په مغزه کې به مونږ کو چې په کمزه کې نبی له صلوات والسلام ولاړو خو ورسره د دې وهم د فهم کې چې آیا د بیت الله په دې نورو ځایونو کې مونږ کول دا نشي کېدی وليس على احد او نشته دی په یو تن باندې باک ان یصلی فی ای نواحی البیت شاء چې د منځو کې د بیت الله چې په کم یو ګټ کې خوښ شي الته د منځ کولې شي هیڅ باک په نشتا باب من لم يدخل الكعبه خو آیا کوم سړی چې کعبې ته دننه نه شي نو آیا د ده په حج او په عمره کې څه نقصان راځي؟ هیڅ نقصان نه راځي. کعبې ته دننه کېدل دا څه د حج یا د عمرې د مناسکو نه نه دی چې ګنې هغې نه کېږي. هه یو سړی که مثلا په هغه ځای کې که نفل کول غواړي نو حتیم ته دیدن نشي د سدا لکه کعبه ته چې دن نشه وکان ابن عمر رضی الله عنهما يحج كثيرا عبد الله ابن عمر هغه ډیر حجونه کول ولا يدخلو او نه د دن نشوي په ډیرو موخو باندې هغه کعبه ته اشاره دی ته چې کعبه ته دن کیدل دا صد حج یا د عمره لازمی سنه ده یو ثواب کار دی مستحب کار دی که سړی دنه شه دنه شه که دنه نشي هیڅ باک نشتا حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفا قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دی کی د عمره القضاء کم چې په اوم هجری کی نبی علیه الصلاة والسلام کړې وه په شپږم کال د هجرې باندې په کم کال چې صلح حدیبیه شوې ده په هغه کال خو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه پرې نه خودل بیا صلح وشوه ور روان کال برازي او پای کې شرایط لیکل شوی نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام دغه اوم کال د عمره القضا دغه عمره ذکر دی نبی علیه الصلاة والسلام عمره وکړه فطاف بالبيت د بیت الله طواف وکړو وصلى خلف المقام رکعتين او د مقام ابراهيم نشاته دو رکعات منځو کو ومعه من يستره من الناس او د نبی له صلوات و سلام سره هغه صحابه يستره چې پنا کړي او دلرا من الناس د خلقنا یعنی د مشرکینو نه سره د دینه چې دا خو د معاهدی مطابق دوی راغلیو خو بیا هم صحابه کرام ګیر چاپیره د الله د پیغمبر نه وو د د مشرکینو نه پټ کړو چې رسوک په چرته د کمزې نه حمله ونکي نو دا د صحابه او غد نبی له صلوات و سلام سره غ محبت ومعه من یستره من الناس او د نبی له صلوات و سلام سره هغه صحابه وو چې پنا کړي او دلره د خلکو نه پټ کړي او دلره د خلکو نه یعنی حفاظت کو فقال له رجل نو د عبد الله ابن ابي اوفات یو تنویلی چې ادخل رسول الله صلی الله علیه وسلم الکعبه چې په دې عمره القضا کې په دې موقع آی نبی له صلوات والسلام کعبه ته د نشویو وی ویل نه په دې مخکې روایت کې براشي چې نبی علیہ السلام په فتح مکه کې کله راغلی وو نو کعبه ته تر هغه نه دن کېده چې تر سو پورې دا غې نه غټول بوتان هغه نه دی را دا کړی یو خو په هغه وخت کې د مشرکینو قبضه وا په عمره القضا کې د مشرکینو قبضه او بل دا چې بیت الله ټول د بوتانو نه ډک دی باب من کبر فی نواحی الكعبه سوک چی چا چې تکبیر ویلی فی نواحی الكعبه د کعبه په ګټونو کې په دې کې د نبی له صلوات والسلام هغه سنت عمل دا ذکر کړي چې نبی له صلوات والسلام کعبه ته رادن نشو نو په کعبه کې چې سور بوتان پرادو نو هغه ټول بوتان هغه لړ کړل او د هغې په یو یو ګوټ کې الله اکبر او هغه تکبیر هغه ویلې کعبه له غسل ورکړې شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پای کې منظم کړي دي باب من کبر فی نواح الکعبه څوک چې الله اکبر وای تکبیر وای د د کعبه په ګټونو کې او وسم مثلا په یو جمعات کې شرکیات هغه شوی دي او غیر الله په کې را مدد شوی دی به مثلا غ جمعات تا ته حاصل شو او په هغه کی موحدین او متبع د سنت رالل نو سنت طریقه دا ده چې هغه جمعات سړی پاک رووینځي او داغه په هر یو ګټ کې الله اکبر وای او بیا په دغه طریقه باندې داغه هغه آغاز کی حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما قدما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې مکی ته راغی ابا نو انکار یو ک ان يدخل البيت بیت الله ته د دن کیدونه وجسوا وفيه الالهه او پدی کې د مشرکانو هغه مددګارانو د دروغو لات منات او عزا او د دې ټولو فامر بها نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ داغي په لری کولو باندې چې دا تر لری کوي فاخرجت نو دغه تر وستې شو فاخرجوا سوره ابراهیم او اسماعیل غشي وو چې په دې باندې به هغوی خپل قسمتونه معلومول څنګه چې قرآن سوره مائده کې وان تستقسمو بالازلام او دارنګي سوره مائده کې آیت نمبر 90 کې هم راځي نو غشیو په دې به قسمتونه معلومول او په دې باندې باغ لاټریم دی کولا نو د ابراهیم او د اسماعیل د بوتانو په لاس کې دی غشي ورکړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قاتلهم الله الله دې دی په لعنت کی الله دې دی هلاک کی خ اما والله قسم په الله لقد علمو دی مشرکانو ته دا پته ده چې انهما لم یستقسما بها قط چې دی دوانو چرته په غشبانی نه خو یې تقسیم کړی دی او نې پې قسمت معلوم کړی دی هرګز چرم دی داسې کار نه دی کړی او دوی ته ښه دا پته ده خو لیکن بدبختانو د هغوی بتان هم جوړ کړي دي او د هغوی په لاس کې هم دا غشي ورکړي دي فدخل البیت نبی علیه السلام بیت الله ته دننه شو فکبر فی نواحیه او د بیت الله په څلورو واړو ګټونو کې تکبیر ویلي ولم يصلي فيه او په بيت الله کي مونځ هغه نه دی کړی نو د ابن عباس په دې روايت کي مونځ يې نه دی کړی ځکه دی نافي دی خو دی په خپله بيت الله ته دننه نه دی تللی د الله د پيغمبر سره خو دا نور صحابه تللي دي او هغوی ليدلی دی ددې وجې نه د مونځ د کولو هغه خبره دا راجحه ده باب کیف کان بدء الرمل دا رمل د دې آغاز هغه څنګه شوی وو رمل دای چې د د طواف په دی لومبنو دریو شوتونو کې او په دریو چکرو کې چې دا اوګه دا ښکاری او په دې کې هغه پهلوانیو کې او یو سړی داسې ایغ نیغ هغه ګرځي د پهلوانانو په شکل باندې په دې روایت کې وجه ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله راغې په عمره القضا کې نو مشرکینو دا خبره خور کړې و چیرې د مدینی آب او هوا داسې کمزوري آب او هوا ده او د دوی د مدینی تبوالي دي او رنگونه یې له زیړ کړي دي. نبي علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې پته ولګېده چې مشرکین دا خبره کوي، نو صحابو ته یې وویلي، حالانکه عبادت کې عاجزي په کار ده، خو لیکن صحابو ته یې وویلي چې پهلواني وکړئ په ړومبنو درېو چکرو کې او چې د بیت الله نه به داسې مشرکین دې یو طرف ته ولاړو خو چې د بیت الله دې بل طرف ته به راواوښتل ځکه کعبه اوچته ده نو او بل دا د غټم دا نو چې بل طرف ته بدی را وختل چې د مشرکین او غ نظر نه به پنا شو نبی علی السلام به صحابه ته ویل چې بس اوس په نرمۍ سره زی خو چې بیا به راخکار شو نو بیا به پهلوانی شروع کړه خو اگر چې اوس هغه علت هغه ختم شوه دی خو مخکې براشي عمر رضی الله تعالی نو فرمای چی دا داسی یو عمل دی چی نبی علیه الصلوة والسلام کړی دی د دی وجی نه مونږ یی پریدو نه مطلب دا دی چی دغه عمل اګر که اوس یی هغه علت نشته لیکن الله ته هغه عمل دوره خوښ شوی دی چی رستو په امت بانی دا اوس دا لازم دی کیف کان بدء الرمل رمل بل دا چې پدې کې بیا د علماو دوا اقوال دی بازی وی چې د کم طواف نه بعد سعی وی نو رمل با په هغه طواف کې کی کیږي او بازی وی چې نه چې لومبني ځل باندې ته مکی ته راشي نو کته د عمره طواف کې یا مثلا حج لراشي او ته د حج طواف کې طواف قدوم کې نو دا صرف په غړومبني طواف کې دی چې مکې ته ته هر کله رالې، ميقات نه دې عمره راوړله نو په هغه وخت کې به کې او هر چې مثلا یو سړی د د طواف زیارت د پاره راشي طواف زیارت نو هغه عام طور باندې خلک په خپل جامو کې کوي نو بیا پای کې رمل وغیرہ اغه نه ځکه خلکو احرام هغه ایستی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه نبی علیہ الصلات والسلام او داغه اصحاب اغیمه کی ترالل په عمره القضاء کی فقال المشركون نو مشرکین ویلی انه یقدم علیکم وفد یو وفد یو ډله هغه راغلی دا تاسو له دلته مکی ته وهنهم حما یثربا او کمزوري کړي دي دی لرا هغه تبي د یثرب د یثرب تبو دی کمزوري کړي دي او رنگونه ول جوړ کړي دي کم چې د عادت مزل دی و ان يمشو او او د عادت مزل دی وکي ما بین الرکنین د دې دوو ګټونو ترمنځ یعنی کم چې حجر اسود دی او کم چې رکن یمانی دی یعنی په دې کې د رمل نه کې زکه چې به بمنس کې کعبه رااله نو مشرکین ته به دی بیا د کعبه نه اخوا نخ کاریدل نو خیر دې په دې کې اسانتیا وکړي یعنی په خپل رفتار لاړ شي ولم يمنعه ان يأمرهم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو من کړي ان يأمرهم چې حکم وکړي دي صحابه او ته چې ان يرملو الاشواط كلها چې دی په دې ټولو چکرو کې رملو کی څه خبرې من کړیو دی خبرې من کړیو الا الابقاء عليهم مگر نرمی کول په دی صحابو بانی اسانتیا کول په دی صحابو بانی ځکه په وو واڼو چکرو کی رمل کول او پالوانی کول خامخا او بیا چی رشمی یو ستړی کار دی او انسان ښه پوره طاقت غواړی نو ددی وجی نه په ټولو چکرو کی نبی علیه الصلاة والسلام لکه دی ته حکم ونه که بلکه چی د مشرکینو نه به پناه شو نو په هغه ځای کی په خپل رفتار ځی خو چی بیا به راښکاره شو نو اسلام تا ته دا غیرت ښیی چی یاره کافر هغه ته خپله کمزوری هغه مه ښکاره کوه بلکه کافر چی په کوم کار باندی خفه کیږی په کار دا ده چی ته هغه عمل وکی او هغه خبره وکی خو لیکن نن دغه غیرت دا نه د مسلمانانو په حاکمانو کی شته بلکه چی هغوی هغه کوم ظلم او زیاتی کی دی یی رد نشی کولی نو لا پاتی هغوی ته سترګی را ایستل باب استلام الحجر الاسود حين يقدم حين يقدم مکه او اول ما يطوف ويرمل ثلاثا کوم علما چې وی چې اول مکی ته یو سړی راشي نو په اولنی طواف کې برمل کوي نو اغي لکه امام بخاری په ظاهر باندې داغي قائل دی او بعضی علما وی چې نه هر هغه طواف چې داغي نه بعد سعی وي نو پای کې به ته رمل کې نو کاغه طواف زیارت ته او کاغه مثلا د عمره طواف ته او کاغه بل دی استلام په دوو مانو دی استلام یو معنا یعنی په په حجر اسود باندې لاس راخکل دا به دی روایتونه پته ولګي او د استلام بل معنا یعنی خکلول خو ليکن په کوم روايت کې چې دا استلام او تقبيل دواړه راشي نو په هغه ځای کې به د استلام نه مراد په هغې لاس راخکلي او تقبيل نه مراد خکلول به او په بعضي هغه روایاتو کې چې په کم کې د لری نه د استلام هغه اشاره کړې ده نو دا غي نه مراد هغه اشاره کول دي صرف په اجر اسود کې سلور طریقې دي یو دا چی په دی باندی لاس هم راخ کی استلام وکی یعنی لاس هم پی دا دواړه راخ کی او ښکل هم کی یو طریقه هغه دا ده دویمه طریقه دا ده او دا صرف د ازدحام او د رش د وجه نه دویمه طریقه هغه دا ده چې ښکلولو ته خو ته نږدې نشي او صرف لاس پراخ کی یا یو یا دواړه دا صرف استلام دغه دی دا دویمه طریقه شوه دریمه طریقه هغه دا ده چې ستا او ته لاس هم نه رسی لیکن ستا په لاس کې یا همساوي یا مثلا رومالوي یا صادر وي او ته ول صرف دغه وروړې شي د لری نه لاس دیو ته نه رسی نبی علی سلام په اوخه ناشته او د بیت الله نه غیر چاپیر هغه طواف کوي ځکه چې رش ډیر زیات دی او په هغه وخت کې لکه هغه جمعه تم دومره غټ نه دی توسیع نه ده شوی نو په اوخه ناشته او نبی علیہ السلام به دا غوخي نه غ خپل همسا هغه به داسې دغه سره ټچ کړه د حجر اسود سره او هغه همسا به خپل خکل خکل کړه مطلب دا دی چې ستا لاس کو سونه لګي کاغه همسا مولته وروړي یا تا سره لرګي وي یا چوکوي او یا مثلا صادر وي د سره چاغه وروړي او هغه تخکل کی دا درېمه طریقه شو او سلورم دا چې ډیر ازدحام او ډیر رشي او ته د لری نه اشاره وکي چې بالکل هغې له ته په هیڅ شان باندې نه شې ورسېدی لکه نن سبا چې څنګه حالات دي نو پای کې به د لرې نه ورته اشاره وکا بسم الله الله اکبر وایا او بس مخ کې تیرېږه باب استلام الحجر الاسود که استلام د د حجر اسود حين يقدم مکه کله چې یو سړی مکی تراشي اول ما يطوفو نو اول هغه چې د طواف کوي ويرمل ثلاثا او رمل بکی درې زلا حدثنا أزبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولید د الله پیغمبر حين يقدم مکه کله چې نبی له صلوات والسلام مکی تراغه نو اذا استلم الركن الاسود رکن ګټتوي نو کله چې نبی له صلوات والسلام استلام کو داغه د بیت الله نه اوه چکره وهل دا یو طواف دی نو پدې کې په لومبنو دریو چکرو کې به نبی له صلوات والسلام رمل کو پهلوانی به کولا باب الرمل فی الحج والعمره رمل دا په حج کې هم وی او په عمره کې هم وی خو بیا په دې کې لکه دغه دا چې په نفلی طوافونو کې بیا نشتا په عمره کې هم تلاړی احرام دی چولې دی نو پای کې پړمبنو دریو چکرو کې رملو کا او داسې پهلوانیو کوم د صرف سړو د پاره زنانه به پاغه خپل چال باندې زی عام نفلی طوافونو کې رمل اغه نه دارنګ په حج کې وی حدثني محمد هو ابن سلام قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال سع النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش وکړه ثلاثه اشوا اشواتن په دې کې د کوشش نه مراد یعنی هغه پهلوانی کول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 32 ته او پهلوانی به کول او زیات کوشش به کو پاغه دریو چکرو کې ومشا اربعتن فی الحج والعمره او په خپل د معمول پر رفتار باندې بته په سلورو چکرو کې په حج کې او په عمره کې کې تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره په دې بل سند سره هم راغلی دا حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر ابن ابي كثير قال قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن عمر ابن خطاب حجر اسود ته خبرې کولې او ته وی چې اما والله انی لا اعلم انک حجر قسم په الله بشک زه ما ته پته دا چې ته یو غټی لا تضر ولا تنفع نه چانه zarar د فکولې شي او نه چاله فائدہ ور کولې شي لیکن خکلوم دی ولی ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم استلمک کما د الله پیغمبر ستا په استلام نه ویلې دلی نو مستلم تو کا ما بمستا استلام اغه نه وکړي خو نبی علیہ السلام لاسم دروړې دی او خپل کړي همي فاستلمه نو عمرم داغي استلام وکړ ثم قال بیا ویلی ما لنا وللرمل سدی منګ لرا چې دا منګ دا رمل کو دا رمل منګ ولی کو و انما كنا راين المشرکین بشک او منګه چې منګه ځان خو د مشرکانو ته څنګه چې مخ کې ویلي چې مشرکینو اغي دا ویلي چې دی خو جړ شوی دی او کمزوري شوی دی نو منګه ځان خو د مشرکانو ته او مشرکین هغه بخفکه کافر هغه به په خپل عمل سره خفه کې وقد اهلکهم الله او یقینا الله هلاک کړي دی هغه یعنی اوس خو په مکه کې مشرک نشتا لیکن ثم قال بیا ویلی چې دا کوه اوس ولی زکا شیء صنعه النبي صلی الله علیه وسلم دا داسې یو عمل دی چې نبی له صلوات و سلام کړي دی په حجۃ الوداع کې عمره القضا کې خود مشرکین دغه خبره او په وم کال باندې خو چې کله نبی له صلوات والسلام حج لراغه نو حالانکه په حج کې خو بیا مشرکان ختم شوي خو نبی له صلوات والسلام بیا په حجۃ الوداع کې هم کړیو یعنی غ علت ختم شوي لیکن نبی له سلام بیا په حج کې هم رمل کړي دي نو چې په حج کې رمل کړي دي نو عمر ویلي چې شیئن دا داسې یو عمل دی چې نبی له صلوات والسلام کړي دي په حجۃ الوداع کې نو فلا نحب ان نترکه نو منګه دا نخو خو چې دا منګه پریدو یعنی اوس هغه علت نشتا لیکن د نبی علی سلام هغه اتباع د وجه نه به منګه اوسم کو یعنی ضروری نه ده چې د یو سیز هغه علت ته اوسم برقراری خو چې یو شی پیغمبر بطور سنت پریخود نو هغه به ته کې حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله لك مثلا په صفا مروه کې د دغه دوو نخو ترمنځ تیزه منډه وهل داغه د هاجر منډې دي بیا نبی له صلوات والسلام داغي هغه عمل کړی دی نو اصل کې د هغه زین را, را شروع شوی دی لیکن ننم امت کوي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما قال ابن عمر فرمایي ما ترکت استلام هذين الركنين ما د دې دوو ګټونو د حجر اسود او د رکن یمانی کم چې دغه دوه ګټه دی یو طرف ته ما د دې استلام هغه نه دی پرېښودی، فی شدة، نه په رش کې، یعنې نه په سخته کې، نه په رش کې چې ګرانه وي، ولا رخاء او نه په نرمۍ کې، یعنې چې کله رش نه وي او اسانتیا وي، منذ رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یستلمهما، د هغه وخت نه ما نه دی پرېښودی چې ما د نبي علیه السلام لیدلی و چې د دې دواړو استلام یې کاوه. په دې کې د رکن یمانی خبره هم رااله د اجر اسود خو دغه سلور کیفیات دي بل دی رکن یمانی رکن یمانی د دې صرف په احادیثو کې که مثلا دې سره نږدې تیرې دی په دې به صرف خې لاس راکاږي که ممکن او پار چکر کې او کنه مثلا هغه خې لاس راوړلم راخکلم په دې باندې ممکن نو نو بس داسې به په تیر شي او د لرې ناغي ته اشاره هم نشته په اجر اسود کې که باغی تیرې دی او لاس ته نشو ورولې دارنګي امسا دې نشو ورولې نو د لری نه واغی ته اشاره او کې استلام دغه دی او د د رکن یمانی داغه د لری نه استلام نشتا کنيز دی سره تیرې دی او اسانه او ممکنه وا بس صرف خیلاس پر راخ کا نو دی وجنه عبد الله ابن عمر وای چې ما د دې دواړو رکنونو د دې دواړو ګوټونو استلام هغه نه دی پرېښودی دلته د استلام نه مراد یعنی هغې له لاس وروړل او د هغې خو به د حجر اسود د هغې لاس وروړل او د هغې ښکلول دغه ټول ثابت دي او د رکن یماني پای باندې صرف د ښي لاس راښکل هغه ثابت دي فقلت لنافع ما نافع ته ویلی دا یحیی دا عبید الله وی ما نافع ته ویلی چې اکان ابن عمر یمشي بین الرکنین چې آیا عبد الله ابن عمر د دې دوانو رکنونو ترمنځ به د رمل کو کنه دی به هم دغه سه په عام رفتار باندې ته نو نافع ویلی چی انما کان یمشی ابن عمر به د دې دوانو ګټونو ترمنځ یعنی د حجر اسود او د د رکن یمانی ترمنځ به دی په خپل رفتار سره به دی روانو لیکون ایسر لاستلامه د دې د پاره چې په آسانه باندې وکي د دې حجر اسود د دې استلام ځکه وجه دا ده چې کله ته د رکن یمانی نه راوړي او د سي د حجر اسود طرف ته راځي نو که ته په په تیزی سره لاړ شي نو رش دومره ای چې بیا د حجر اسود هغه ته تنه شرا رسیدي بلکې نیغ به تی اوړي د رش د وجنه خو لیکن چې کله ته د رکن یمانی سره راوړي او داسې بیا د بیت الله په دی خوا کې خوا کې تر رواني په په قلار قلاره نو شاید چې بې حجر اسود ته راورسی او د هغې استلام هغه وکړی شي باب استلام رک باب استلام الرکن بالمحجن دلته د رکن نه مراد حجر اسود دی د حجر اسود داغي استلام په امسا کول محجن هغه امسا ته وي چې داغي دا یو طرف دای کوږي دا د دلاس والا د طرف حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضی الله عنهما قال ابن عباس فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام توافق په حجۃ الوداع کې علا بعیر په اوخ باندې یستلم الرکن بمحجن او استلام کوو د حجر اسود بمحجن په خپل امسا بانی او په نور روایتو کې راځي چې هغه امسا هغه به خپلم کړه تابعه الدراوردی عن ابن اخي الزهري عن عمه یعنی په دې کې امام بخاری هغه دا ثابتې چې د زهري دا روایت کم چې د هغه شاګرد یونس ابن یزید کوي نو په دې کې د عبد الله ابن عباس او د زهری ترمنځ د عبید الله ابن عبد الله واسطه ده خو د امام زهری چې نور کم شاګردان دي مثلا لیس دی اسامه دی اسامه ابن زید دی زمعه ابن صالح دی نو هغه د زهری او د ابن عباس ترمنځ د عبید الله دا واسطه نه نقل کوي خو امام بخاری بل سند هم راوړی دی چې د زهری وراره دی نو د زهری وراره هغه د خپل ترنه روایت کې د زهری نه نو په هغه سند کې هم د زهری او د د ابن عباس ترمنځ د عبید الله واسطه شته امام بخاری هم دې سند له ترجیح ورکړی دا باب من لم یستلم الا الرکنین الیمانیین سوک چی صرف د دې دوو ګوټونو د دې استلام کوي یعنی د رکن یمانی او د حجر اسود چا چې استلام نه ک د بیت الله کې د ټولو ګوټونو سیوا د صرف د دې دوو ګوټونو نه یعنی صرف د دې دوو ګوټونو استلام دی او د نورو ګوټونو هغه نشتا په دې کې معاویه رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن زبیر دی به د بیت الله د دې ټولو ګټونو استلام کو مطلب هغه له لاس وروړو خو لیکن ابن عباس هغه په رد کړي دي چې صرف د دې دوه ګټونو په دې کې د الله د پیغمبر عمل نقل دی او باقی مانده د دې نورو ګوټونو نشته لکه مثلا دا نن چې خلک د بیت الله د د کعبه د د دیوال د هر ځای سره ځان مګي نو دا ټول د دې خلکو بدعات دي حالانکه د نبی له صلوات والسلام نو د صحابه نه زیات تابعداري به لکه نور څوک کوي خو غي د بیت الله د هر ګټو د دیوال د هر ځای سره غي ځان نه دی مګلې خو چې کم ځای کې د الله د پیغمبر نس ثابت دي بس مغه کړي دي وقال محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار عن ابي الشعساء انه قال خ ابو الشعساء وی ومن يتقي شيئا من البيت او سوق به د بیت الله د یوزې نزان ساتي ومن يتقي شيئا او سوک با ځانو ساتي شيئا او سوک با پریزو کې دی یو زینا من البيت د بیت الله یعنی د بیت الله کوم یو عیسی غد پر خودو دا ومن یتقی شیئا او سوک بپریدی یو شی من البیت د بیت الله یعنی د بیت الله خو یو زم د پرې خودو نه دی وکانه معاویه یستلم الارکان او معاویه به د دې ټولو ګټونو د دې استلام کو فقال له ابن عباس ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه توي انه لا یستلم هذان الركنان چې د صرف د دې دوو ګټونو د دې استلام بکیږي کم چې حجر اسود دی او رکن یمانی دی فقال نو معاویه مو ته هغه خبره کړې ده کوم چې عام طور باندې یو یو یو انسان یې کوي یو کس یې کوي ځکه د الله کور دی نو د الله په کور کې خو یو زم د پرې خودو نه دی نو معاویه او توي چې ليس شيء من البيت مهجورا د بیت الله نه خو یو زم د پرې خودو نه دی نو په نورو احادیثو کې راځي ابن عباس ته وی لم يفعله من هو خير منك د بیت الله هر یو ځای د دې خکلول په دې باندې لاس راخل د دې استلام دا هغه چا نه دی کړی چې هغه ستانه ډیر بهتر دی یعنی د الله رسول او د الله پیغمبر. معاویه ته چې کله دا خبره وکړه نو وی ویل آو هغه هغه شخصیت ته چې یقتدا به د هغه اقتدا کولی شي نو هغه بیا د هغه خپل عمل نه رجوع کړی ده او عبدالله ابن زبیر یستلمهن کلهن هغه هم د دې ټولو ګټونو د دې استلام به کو ځکه دې صحابو ته اصل کې د نبی له صلوات والسلام دا عمل دا رسیدلې نه دی حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت ابن عمر وی چې ما نه دی لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه استلام کو د بیت الله نه د ټولو ګټونو سیوا د دې دوو یماني د یمني ګوټونو نه یو چې حجر اسود دی او بل رکن یماني دی. باب تقبیل الحجر، په دې کې وایي چې دا ښکلول دا صرف د حجر اسود سره خاص دي. د رکن یماني د هغې ښکلول هغه نشته. حدثنا احمد بن سنان حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا ورقا قال اخبرنا زید بن اسلم عن ابیه قال رأیت رأیت عمر بن الخطاب رضی الله عنه قبل الحجر، عمر رضی الله تعالی عنه ما ولید چې هغه ښکل کړ حجر اسود او وی ویلي، که ما د الله پیغمبر ستا په ښکلولو نه وی لیدلی ما قبلتک نو ما به ته نه وی ښکل کړی. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبیر بن عربی ښه قال سأل رجل عن سأل رجل ابن عمر یو تن د ابن عمر نه تپوس وکړ عن استلام الحجر د حجر اسود د هغې د استلام نه فقالوي ویلي ما نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلې دی یستلمه چې لاس هم پر اخکلې دی ويقبله او د خپل کړه هم دی قال نو هغه سړی او توي قلت ما او تو ویلې چې ارایت ان زحمتو یره جی ما پویه کۍ که چرته زه په رش کې راګیر کړې شمه ارائې ته یره جی خبر راکۍ چې ددې مسلې به بیا څه حلی ان غلبتو که چرته زه کمزورې شومه او زه داغې په استلام باندې قادر نشومه نو ابن عمر هغه په پویه شو چې یره دا سائل چې دې دا د یمن دې نو هغه ته وی چې اجعل ارایت بالیمن دا ارایت دا سوال چې دا په یمن کې ځان سره سنبال کیدا بس تا ما نه د مسلې ته پوسوک او ما د ته ویل چې د الله پیغمبر هغه پاجر اسود باندې لاسم راخکلې دی او داغي خکولولیم کړی دی اوس دا دا خو ښکاره خبره ده چې کله یو سړی نیشي خکولولې او یا په رش کې راګیر شي او یا کمزوری شي او نه وررسي اوته نو بس اشاره کوه او بیا مخکې تیریږه دا څه ارایت ارایت او دا خبرې کې دا ارایت د ځان سره په یمن کې سمبال کا رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یستلمه لکه باز سړی د یو مسلې ته پوز د نو کې او توله جواب ورکي یره جی که په دې مسله کې بیا که داسې وشي نو دا به بیا څنګه چلی نو بیا ورته وې روره دغه ځان سره په په کور کې سنبال کا ما د الله پیغمبر لیدلی او یستلمه چې لاس یې پې راخ که ویقبله او نبی علیه الصلاة والسلام هغه ښکل کړی هم دی په دې ځای کې دا عبارت دی کتاب کې نشته خو بهرحال وقال محمد ابن یوسف الفربری محمد ابن یوسف الفربری دا د امام بخاری شاګرد دی او دا عام طور باندې په دنیا کې چې دا کومې نسخې دا چلیږي نو دا د فربري نسخه ده او همدغه نسخه ځکه په خوا خو همدغه د لاس قلمی نسخې به وي نو د امام بخاری شاګرد محمد ابن یوسف فربري د د امام بخاری نه بالکل داغه د وفات په اخرنی کال باندې بخاری اغه تی اوریدلې و او اغه تی لیکلې و نو د دې وجه نه په دنیا کې هم د دا نسخه دا معتبره ده نو محمد ابن یوسف الفربری وی چې ما سره خو په نسخه کې دا فرق چې دی لکه دا نشته په دې روایت کې دا راوی دی زبیر ابن عربی خو البته د امام بخاری چې کوم وراق دی یعنی هغه چې داغه کوم کاتب او هغه به لیکل کول نو ما داغه په نسخه کې لیدلې دي وجدت فی کتاب ابي جعفر ما د ابو جعفر الوراق داغه په نسخه کې ما کتلې دي چې امام بخاری وایي چې زبیر ابن عادی چې دی نو هغه د کوفی دی او هر چې زبیر ابن عربی دی کوم چې په دې سند کې راغلی دی نو هغه بصری دی هغه د بصری دی باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه دا پدی کې هغه بل کیفیت نقل کوي چې اوسړې حجر اسود تراغه او د صرف اغه تاغه اشاره وکي یعنی نه نه په لاس راخکلی شي نه خلول شي نه په صرف لاس راخکلی شي او نه لامسا ورول شي نو سلورمه طریقه چې دنو هغه دادا چې بس صرف اشاره او تو کې د لری نه حدثنا محمد بن المثنى اوس ګوره په دې ځای کې په اشاره کې صرف رکن یو رکن ذکر کړی دی د لری نه چې هغه حجر اسود دی اوس که مثلا اشاره رکن یمانی ته هم د لری نه استلام او اشاره کول وی په کار دا و چې ویلې وی چې ال الرکنین چه دغه دواړو ګوټونو ته به اشاره کی اشاره صرف حجر اسود ته ده حدثنا محمد محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير نبی علیہ الصلوۃ والسلام توافق د بیت الله په اوخ باندې کله ما اتا علی الرکن هر کله چې براغه د حجر اسود ته او هغه خپل همسا به مولا نشو وروړلې نو اشاره الی نو بیا به هغه ته هغه اشاره وکړه دا سلور وان طریقې چې حجر اسود اغیلت هغه خپل کی یا حجر اسود اغیلت لاس وروړي او هغه لاس خپل کی خا او یا مثلا که لاس هم ته نشي وروړلی او هغې له ته امسا وروړې او بیا هغه امسا هم ته ښکل کړي او نه لاس وروړی شي او نه له امسا نو بیا په دې صورت کې به اشاره کې بیا لاس کولول نشته خه چې د لری نه مثلا ته اشاره او ته وکي به د لاس کولول نشته باز خلک دغه جهالت هم کوي باب التکبیر عند الرکن د د حجر اسود دا غینه چې کله ته ابتدا کې د طواف نو په دغه وخت کې بسم الله الله اکبر دادی یو سړی چې کله طواف شروع کوي او طواف ختمي نو دا تقریبا اته ځله د حجر اسود دا غینه به ته یعنی بسم الله الله اکبر چکرې خو ودی خو لیکن چې کله ته تکبیر وې او ته الته په هغه زیبانی طواف ختمه نو تقریبا اتزل دا بسم الله الله اکبر دا تکبیر راځي بیا چې کله مثلا ته عمرې نه بعد سعی کې او یا د د طواف زیارت نه بعد ته سعی کې نو دوه رکعات مونږ به د طواف نه بعدو کې د دوه رکعات مونږ بیان به مخ کې راشي او به دا غي نه بعد چې کله ته صفا مروه لذي نو بیا براشي او بیا به ته د کعبه بسم الله الله اکبر د حجر اسود ته مخامخ په بیا اشاره وکي استلام به وکي او بسم الله الله اکبر نو دا گویا کې کل دا نه هزلا بسم الله الله اکبر دا براشي او نه هزلا به استلام راشي او چې کله داسې عام نفلی طوافونه کې چې دا غینه بعد سعی نه نو بیا په هر چکر کې دا اته زله دا تکبیر راځي باب التکبیر عند الرکن خ الله اکبر ویل د د حجر اسود داغه د استلام په وخت کې حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحزا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير نبی علیه الصلوة والسلام د بیت الله طواف وکړ په اوښ باندي هر کله چې به راغی حجر اسود ته نو اشار الیه بشیء نو اشاره به وکړه هغه ته بشیء نو اشار الیه بشیء نو اشاره به وکړه دی حجر اسود ته بشیء په یو سیز باندې یا مثلا په اغا امسا بانی او یا په لاس بانی کان عنده چې د نبی له صلوات والسلام سره بو وکبر او الله اکبر به ویلی تابعه ابراهیم بن طهمان عن خالد الحزا په دې روایت کې ابراهیم بن طهمان د خالد ابن عبد الله دغه متابعتم کړي دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين